په دې اسلام پیلاوی په دې باندې اسلام ته دوام او بقا حاصلېږي در تنخم چې دا ټول ار سره ټکای هغه ویول نه د الله حبیب فاخذ بلسانه د الله حبیب خپل جب مبارک رونو کف علیک هاذا ودا سنبال کا دا جبه سنبالول یو لو د نجات ذریعہ ده اخر کې ګور الله حبیب ورته ټول دین بیان کو د دین په اخر کې جب مبارک او نیوا اصحابي ته وي کفا علیک هذا دا جب دې سنبال کا دا ورته قربان یا نبی الله و انا لمواخذون بما نتکلم به د الله حبيب ولي مونږ چې سوایو په دې بمرانی ویش د الله حبيب ما خو ته ورته سمجدار سره خلق چې به الټا ورته ورغورځيږي د جبه د وجه نه وي څومره خلق چې به الټا ورته ورغورځيږي نو دا به د جبه د وجه نه وي الله زموږ استاد سو د جبه حفاظت اور سره نظام سره حساب وکړي چې ساری ز په پټي او په دکان او په کارخانه کې ناشته دا ما سار را سي په دې جب سوې نو د جب zarar زما عزت مندو ډېر زیات ته دیو جن یو حدیث د ترمذی شریف کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي کله یو سړی یو خبره کوي او لا یرا بها باسا دېړو پروانه لري د نوې ګلې چې دا دومره د ګناه خبره ده خدای به پدی او خبره جهنم کې دومره لري لاړ شي لکه د اویاو کالو مسافت چکیږي په دې یو خبره به کوم ځای لاړ شي کله یو خبره سړی کوي دی وای بزا خو خبره واغه یو خبره د الله د ناراضګۍ سبب جوړ شي اکل یو خبره دی او کتا نوې کړي چې دا په دومره لوی د نیکي خبره او استاد هغه باره کې ذهن او خیال کې سنو پاغه یو خبره درنه الله سشو الہ العالمین در نه پاغه راضی شو دیو جن خپل جبه د غلط خبرو نا بندول او د خو خبرو عادت هغه ته جوړول اور د الله حبیب د چپوالی او فائدہ ذکر کړي وای فانه مطرده للشیطان شیطان تختی نو اهل علم لیکلی وې دې نه بلوي سي شي چې شیطان در نو تختولو دا ټول کار خو موږ لچا خراب کړي او چې زړی چې په سنبال د شیطان کیو تختی د دین الوی